وحفظت فرجها او د خپل حیا خیال ساتي امانت کې خیانت نه کوي قیل لها یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې بیبي ته ویل شي چې ادخل الجنه او بیبي داخل شو جنت ته من اي ابوابها الثمانيه شئت قد اتو در جنت او اتو دروازې دي فکر چې خو هي جنت ټول ستاره نو د بیبيانو لپاره د خاون اطاعت ته راغلي لپاره جهاد دی فاتوهم اغی تم ورکی نصیبهم برخراغی ابتدا کی بعد د دو تنو په مابین کې عقد موالات عقد موالات طالب پر قندهار او بل بل جلال آباد خپل کې به عقد کو الک زما تاسو په خوشاله کې شریکم په غم کې هم شریکم او په ما چې خوشاله ته ما سره شریکم نو بیا به چې دی مړ شو دی بل به میراث وړو لیکن د میراث آیاتونه چې راغلو نو د موالات د وجې نه هغه میراث منسوخ شو او بعد وینا منسوخ نه دی اوس هم شپږمه برخه به سره علي چې تا د هغه سره د موالات کړی بعد علما وایي چې نور ورسې نه وي نو شپږم یې سبب ته ملاويږي ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون سړي نگران دي په خود باندې سړي نگران دي نو خپل خدای ته ادب خول شي ادب چې خځه ته ادب نه معلوم نو خاون لکه یو سړی چې ماشوم ته ادب خای باید خځه دغه څه شاړه لوی شي وي هغه ته ادب د زوجیت نه معلوم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 خلیفۃ المسلمین ته نشي جوړېل او قاضي نشي جوړېل او پاکستان دلم کوي به نظیره چې کوم نه مصر کړي وو خدای په دې په عدالتونو کې خله مجسټریټان نه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا د دې وجنه چې خرج کوي من اموال خرج خو سره کوي فالصالحات پس هغه نیکی بیبیانې خدم برابر نه دي نیکی بیبیانې قانتات چې عاجزي کوونکې دي د خاوندانو خبره مني حافظات للغیب حفاظت کوي که خاوند په کور کې موجود نه حفاظت کوي د خپل شرمګاه یا د خاوند د مال د خاوند مال دغسې تالان کوي نه بعضې ښځه ډېره تالانۍ وي چې خاوند یې نه وي نو په منونو منونو غنم دغسې خرڅ کړي چې ما ته بجلي پړک راړه ما ته شنیل پیاز راړه خاوند غریب نشته او ټول غنم یې خرڅ کړي حافظات للغیب بما حفظ الله په سبب دې چې الله تعالی دا نگرانی کوي که تاسو یریږئ د ښځو نه د سرتېزۍ نه فعظوهن نو ورته نصیحت وکړه نصیحت ورته که ښځې سمه شه دا سرتېزي مه کوه واهجروهن فی المضاجع او دینه چې کوم دنو هجرت وکړئ وای دړه مولا تور سند فاین اتانکم کچره خبره اومن له خيار خلوا نو فلا تبغوا علينا مطلب کو پای باندې سبیلا الزام عمر استا خبره چې عمر له خبره ختمه شو کنه باندې خاوند هم ډیر زدی وی معموله مو دې نه خدنه ک ما ته سیوا کینو را باندې کی نه د خدای انصاف دار چې راستا خبره منی نبي دا دربای دربو ضرورت نشته الله نه به څنګه خلاصېږې بیا ښځه خو د کور په چار دیوارۍ کې ستا په قید او بند کې ده او ته پې بې ګناه اوچ په اوچه ظلمونه کوې نو د خدای نه به څنګه خلاصېږې و ان خفتم او د ښځې او د خاوند خپلوانو کله ښځه او خاوند کې ناچاقي وي نو د سړي رونه او د ښځې رونه دې کینی او دای ته دې نصیحتو کې چې کور په ځان باندې ستورانه وي دشمنان ولې په ځان خوشاله وي که یریږئ تاسو ای خپلوانو د ښځې او د خاوند شقاق بینهما د اختلاف نه په مابین د زوج او د زوجه کې فبعثو طریقه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 خپلوانو یاد ني ایو سړی واده نه کول مور ورته بچي وادو کا مې شادي کا ستا وت کی کا سم بیا وکم ته ته خو یو ځل وادو کا مرګورم مجبور کو چې واده وکړو نو دخل فی غرفه الزوجه کور ته تللو ثم لم یخرج مور ورته ملګري دې راغلي کوم بارکۍ ته مې باید کی کر سبا به څه کوم بیا راوتو نه هغه پر انسان دارا د خزم حق ته خپلوان راغلي دا غیم حق ته د ملګرو په والجار الجنوب او احسان کوي دا غوان دي سره چې تا سره په اړه کې ده ستاسو په اړه کې چې کوم غوان دي دا غیم خیال ساتي والصاحب بالجنب دین مراد اگر رفیق فی السفر نو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 پاس سوري نو بیا تکبر نن سبا موټر دی موټر کې سړی سوري نه نور ته غاذر هم نخکاری او فخور الوی مار لوی مار لوی کوي الذين مختار فخور څوک دي يبخلون چې دوی بخل کوي ويا مورنا سبل بخل ويكتمون او دوی پټي ما اغا آياتنا آتاهم الله من فضله په تورات کې د رسول الله مبارک څخه مې نه خوي یا په انجیل کې واعتدنا للكافرين عذابا مهینا موږ تیار کړل د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې زي کاو د سونه کوي والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا کم کسان چې خپل مالونه خرج کوي رئاء الناس د خلکو د خودنې لپاره لکه اهل مکه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 دي وکان الله بهم علیما ظلم نه کوي ان الله لا یظلم احدا اچا باندې ظلم نه کوي مثقال ذره په مقدار د ذره ذره سر میږي وی ډیر نری تاسو باندې میږي کتلی سره او ډیر نری هغه ته ذره وای او ذره دې ته وای چې په کډکای کې نور لګي او هغه نور کې تا ته نری نری ذرات ښکاری هغه ته نیمول نشه دومره چې کوم نو باریک وی او او سرو چندو ته ورسي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة حدیث کې راځي چې سړی د الله تعالی قرار کې او کجوره ورکی او کجوره لا يقدر عليه دیو کجوري ثواب چې الله تعالی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 کوي الا بری سبیل مگر په دې حال کې چې بلاره تیرې گئی یو سړی په جماعت کې ودل او په غریب باندې اختلام وشو د ضرورت ته وجنه لازمان به د جماعت نه وځي ضرورت به شت روا باشه حتا تغتسلوا تر دې چې علماء وین کنتم مرضا او کنا جوړې مرضا د مریض جمع ده لکه شتا د شتید جمع او قتلا د قتیل جمع ده د بعد جمع مرتریا دي لري او علا سفر یا په سفر باندې یی او جا احد یا راغی او سړی من کوم پتا سو کې من الغایت د کندنه د کندنه مراد ته ما فل کنده ذکر د کنده له مراد ته ما کنده ته سړی سره باندې او د سمات نه پاره وړکه او د سمات کو یا لوی او د سمات کو او لا مستم النساء یا مو د بیبیانو سره هم بستری کړی وی اخناف دلا مستم نه مراد جمالی او شوافی وای لاس د شوافی په نس باندې کړي یو سړی لاس د خزه په بدن باندې ولګیدو نو د سمات شو او زمونږ په نس باندې او د سنماتیږي اختلافي مسله ده تاسو ویلې زمونږ وای دلا مستم نه مراد جما ده لکه باب مفاعله ده نو ملامسه من الجانبین چی ضرور جما وای طيبا چې پاکیزه وي طریقه د تیمم سره فامسحوا بوجوهکم لاسونه راکاږئ په مخ وایدیکم او په لاسونو ان الله یقینا الله تعالی کان عفوا ډیر عفو کوونکی دی او ډیر بخښونکی دی رسول الله فرمایي جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا شفقت خداوندي مخکې د مانو کې تیمم نو لازما به وو تتلې کې شل مل لري ولدي امت محمدیه ته الله تعالی آسان کا یو سړی چې د وونه یو مل لري وي تیمم کول شي علم تر ال الذين اوتون لا مستنه چې مراد جماعت نو کلام کې بس پیدا شي تاسیس او چې مسواله تاکید دلته دو صورت دی یو د سړی او د اسماتی وبني یا یو سړی جنوبي د دواړو حکم سره تیمم کو مون نو مولا مسجد والے نو کلام کې به تاسیس راشي او کلمت نه مراد دا د اسماتی دل وای مستمر کې نو مخکې نه خدا مسله معلومه ده جا خدم نو التاسیس اولا من التاکید الم تر الى الذين آیا تا نه دي لیدلي هغه خلک اوتو نصیبا چې هغوی ته ورکړی شوي د صحیح ساده کتاب نه تورات هغې ټول بدل کړی دی خو بیا هم پکې ځای په ځای څه آیاتونه ثابت پاتې دي اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله د یلی گمراهی و یریدون او تاسو سره اراده لري چې تاسو د نه غلارې نه بیلاري خندلې چې دا لا وګوره اوس مسلمانان په مخونو باندې خاور به خاور سره پاکای ک ګندکای دا وګوره راځي په مذهب ته دا غي مذهب خو تیمم نو نو ټوکې د مسلمانانو سره شورو کې چې دا وګوره مخونه ځان ته په خاور ککړ کې وایي موږ پاک دا څنګه پاکي او به وقف انا پویدل چې مقصود عاجزی ده مقصود سره عناصر اربعو کې ټول کې کمزور او سر خاور خاور ټول کې غریب ده اور دې ته باندې ورسېو دا رنګ او بو هوا دا کمزوري خرم پیږي او ټینک هم په تیریږي چر ټول کې ناکارا کمزور او سر یو سړی د الله تعالی په دربار کې ځان د خاور لم خاوري کې دا د الله تعالی دربار کې قری تواضع پکې پیدا شو تواضع تواضع دې گردن فراز آیو سړی دا خاور لم خاور کړي نب هغه د عاجزۍ درو دا مطلوب دی من تواضع لله خاک بر روی عجز می مالم هر سهارګه کې بعد می آیت ندی وجن عاجزی الله تعالی ته مطلوب ده خندا مکوې د تیمم سره دا په عبادتو کې لوی عبادت ده دا به استعمالولو سمعنا ستا خبرې خو مونږه اورو وعصینا منوینا خپل پیغمبر ته ویلو چې په وګونو خو مو واورې دي ځان سره روغ نیو چې نه منو واسمع غیر مسمعن ته زمونږه خبره واورا غیر مسمعن ستا خبر دې څوک نه مني ته خبرې کولای کړ څوک به منی نه د ناکاره معنا ده د غیر مسلمان یو ښه معنا هم ده خدای پاک دې وګونه د ناکاره خبرو نه بچ او ساته چې څوک ستا تسپکه او سپوره خبرو نه کی دا ښه معنا ده واورا خدای دې په وګونو خراب خبرې ما واورا دا ښه معنا ده لیکن هغه بداوی چې واورا غیر مسلمان په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 نو دې ته ریا او ریام شرک دی وعلى كل حال الله دې تاسو موږ له تمام شرکونو محفوظ اوسه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله څوک چې شریک جوړي د الله تعالی سره فقد افترا اسما عظیما د اوتړل په الله تعالی باندې لوی اسم لوی لوی جرم الم تر الى الذين آیا تنګوري هغه يهود تا یذکون انفسهم د ځان لوی او صفائی کوي ځان پاک غني یهودو کې ډېر یهودیان داسې وو چې موږ د شپې ګناه وکړو سهار ته خود به خود الله تعالی بخلي خپله او عیسایان څه وایي موږ چې هر څه کوو موږ ته روا دي که شراب څکو که زنا کوو مسلمانانو خبر نه زموږ پیغمبر زموږ دپاره کفاره ورکړې ده په پانسۍ باندې وختو یهودانو پانسي کوو موږ ته هر څه معاف الکه ګناه تاسو کوي او لګیا د قرباني ګډ د خپل پیغمبر نه جوړوي یا اعوذ بالله چې غم د پر قرباني شوی دی ان علم تر الذين يذكرون انفسهم يهود نحن ابناء الله واحباؤه ډیر خلک وي موږ د بزرګانو نه سیو منګه چې سکو دا ډېر خلک وایي سادات دی مړه سادات دی دې ته څه وي دې که شراب وسکي دې که زنام کوي دا سادات دی کپر و دا داسې ساداتو هغه لګیا د رسول الله مبارک بدنامي عطا الله شاه بخاری او الله اور تر هغه موږ په زور کولو ما په زور کار نه کوي نوم دې سره ما ورته نوم یې سید دی خدای خبره چې یو کړی یو دغه سه مشرانو یې پته لګي یار ایسه تو عطا الله کو بھی پتا نہیں ہے اور بیا غصہ شو عبد الله بن زیاد نے برا کیا امام زین العابدین کو بھی شہید کرتے تو اچھا ہوتا هغه به وجل وي تاکي سادات کی جړ ختم ہو جاتی وسو وی یو سره لګیا د شراب کی دا سید ده زنا کوي رسول الله ته نسبت کیږي لګیا دی هغه بتا وای غوسه شو چې څه جرمونه کوي هغه بیا نسبت کوي هم سادات هم سادات غوسه چې دا جړې اورنه خبره رسول الله مبارک ته نسبت لګیا دی کی ګور هغه اولاد ته دا جرم کوي الولد سر لابيه دیو جنا چې سړی ځان ته سید وای پکار د چې د رسول الله مبارک اخلاق موجود دي باپ کا علم جو بیٹے کو ناز بر ہو پھر پہ سر قابل میراث پدر کیوں کر ہو ناویدا نلوجو کړو چې نحن ابناء الله واحباؤه الم تر الى الذين يزكون انفسهم ډوغر غوندي وي ما وی دا ولا کجوره ډېر کړم ما نه الحمدلله زر راړل دا تکړه سړی دی دا تکړه سړی دی دا نقیر دی دا دې ته وایي دا کار دا نه دا پیسانه پښتو باندې کا پیسانه غوندي نو عربی کې دیتا نقیر وای دا نری غوندي دا دا او مشرکانو ته ویل کرا شي وې را جمع شي او د بدر د مقتولینو بدل والي په بدر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 الله پچا چې خدای لعنت لګي فلن تجد له نصيرا بیا بنو مې غد پر سو مددگار ام لهم نصیب من الملک آیا شته د يهودو لپاره برخه د خدای په بادشاہي کې دغه ولې سره د الله تعالی په برخه بادشاہي کې صبر خشتا او کدا سی وې فیضا لا یؤتون الناس نقیرا بیا ودو ورکړه دی خلق ته ضرب درته مې نقیر نقیر د اجدک د د کجوري د اډو کې پښا کې چا غنره داسې ډوغل وندي النقرة في ظهر النوات ام يحسدون الناس بلکې دای حسد کوي د خلکو سره د رسول الله سره حسد شروع الکه اوس پوری پیغمبري بني اسرائیلو کې راتله د چا مجالو چې در سره حسد کړي ټول په بنی اسرائیل پیغمبرانو باندې ایمان راوړلو او صلی الله تعالی نبوت بنی اسماعیل ته ورکو رسول الله بنی اسماعیل کې ده نو دا سره لګیا ده حسد کوي چې دا پیغمبري ته ولي ورکړې شو دا خدای الله تعالی خو خلا الله عالم حيث يجعل رسالته دا خدای خو خلا ام يحسدون الناس بلکې دای حسد کوي د رسول الله مبارک سره الناس نه مراد رسول الله مبارک علامه آتاهم الله فاغه نعمت چې الله تعالی ورته ورکړل دی من فضله نبوت الله تعالی رسول الله مبارک ته ورکړو هغه وی لو کان نبیا کچره به پیغمبر و موږ نه وو فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب موږ ورکړو آل ابراهیم ته کتاب دا اوس پر پیغمبري بني اسرائیل کې نو موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام او داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام والحکمت او نبوتونه مو ورکړو وآتیناهم ورکړو آیتا ملکن عظیم الوی بادشاہي داوود علیہ السلام بادشاہ نو سلیمان علیه السلام بادشاه نو یهودیانو به دا وي که دا پیغمبر به دومره بیبیانې به نه وي که دا پیغمبر به دومره بیبیانې هغوی راهبواله ډېر لوی شی ګڼلو یهودیانو راهبواله راهب هغې ته وایي چې وادي نه کړی او د عبادت لپاره درې هغې ته راهب وایي راهب هغوی به دا کمال دی نو کله پیغمبر وای دا به بیان نه وي الکه دا داوود علیه السلام څومره بیان دي د سليمان عليه السلام باندې وای او یو باندې یو کم سلو تر سي نو پیغمبر سره د بیبي کېدل دا منافي خبره نه ده د نورو پیغمبرانو خو باقاعده ننن به بیبيان ته خبره رسیدلی و اخو تاسو پیغمبرانو نو پیغمبر ته وعده کول یا د پیغمبر بیبيانې دا د پیغمبري سره منافي نه دي داسې جاهلانو د سواد بابا جي مریدانو نو د سواد بابا جي زوی وشو یو مرید بل مرید ته هلکه دی ربې در باندې ولې د بابا جي زوی شو نه زما د توبې د ما بابا جي نه دیم دا کار کوي دای په خیال لګا چې بابا به بالکل زوی نه ساتي او دا رنګ هم مستری باندې کوي اولاد عجیب خلق د پیغمبر بارکه دا غي بلا نظریه وا الکه دا اود علی السلام بی بیان نه دکړي سليمان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 ترغیب او ترهیب لازم او ملزوم دا د دنیا بی بیانې چې دي دا به الله تبارک وتعالى ورته حوري کی حسن بصری به دا بډای غاني چې بعد خدای چې ډیره بډای شي سړی ته بیاریږي بالکل د پیریونه شکل شي او چې لا کوم خود خارونه لګولي لکه کوردیا یا بعد افغانیات خدیم بلا خارونه مالونه لګي چې بوډای شي بیا ماشومان تیریږي چې دا نو کومه خالونه ساجي بختاريږي بیا ته به جوړ سو پیرای رااله نو حسن بصری وی دا بوډای ګانې چي چې ویل دا به الله تعالی حوري دا به الله تبارک وتعالى او حوري خو بیا خود حوري دي لهم فی ازواج مطهره هغه کې باندې جسمانی ګرځي کې وی نور روحاني وی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 ماحول تم غر کې د تبلیغي جماعت له باندې خیال مې نه کړل کال تک خدا سوایا ګر مې بلستنې به یې درې تا به یې دا زه دې تک تل غاړي زه دې باندې سړې په قبر ولاړی او تقریر کوي او دا واده ټوکر مسخري پکې دا علي بدا دا چل کسان لګ نورو مو جوړو یا واده کې به دا خبرې شروع کړي زه دې تا ګوره تورات هم امانت و پکار و چې هغه ټولې خبرې بیان کړې وې انجیل هم امانت و پکار و چې دا خبرې دی ادا کړې وې لا ایمان لمن لا امانت له چا کې چې امانت نه دا ایمان مکمل نه دی ولا دین لمن لا عهد له څوک چې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 سعادت ده چې د بیت الله کنجي ما سره هغه بارک هدایت رسول الله وینا امانت خپل حقدار ته ورکول پکاري دا کنجانې عثمان ابن طلحه سره وی یا چې هغه وفات شوند هغه شیبه سره تر اوسه پورې نه خاندان بادشاہ کرا شفاعت ابن عبد العزيز او باقاعده د هغه نه هغه ورسره وي کونجي هغه نه کوي ان تؤد الامانات الى واذا حكمتم کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس ان تحکموا بالعدل فیصله د انصاف کوئ ان الله یقینا الله تعالی چې نعم ما يعظكم به ډیر خدای هغه شی چې الله تاسو ته دا غي نصیحت کوي نعمت شی د عدل امر کوي الله تعالی تاسو ته د امانت ان الله کان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اطيعوا الله واطيعوا الرسول خبر منئ دا الله تعالی او دا رسول رسول الله مبارک چې بخیر حیات صحابه ورته چې یا رسول الله دا مسله څنګه ده اوس خو رسول الله مبارک نشته اوس که یو مسله راشي نو قران ته به مخامخ کې چې قران کې دا غي څه جواب شته حدیثو کې بمنډه کې چیرې حدیثو کې د دې څه جواب شته او کني نه بیا صحابه فیصله به وګوري واولی الامر منکم او خبر اول الامر ته یو شي مراد تینا او شیعگان وزیر مراد دوله سے مامان دی شیعگان امام دا پیغمبر نو چت منی دوله سے مامان حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین امام زین العابدین امام موسی کاظم امام رضا او دارنګ مهدی منتظر چې هغه وي د سامرا د سردار ربرو فإن تنازعتم کستاسو جګړه رااله فی شین په یو معامله کې ایو خبره کې جګړه رااله فردوه الی الله مثلا راړي قران والرسول او رسول الله تک رسول الله په زمانه کې رسول الله ژوند دی اوس څنګه مثلا رسول الله حدیث ترا مخامه او چې کله ورته راځه دا فیصله پر رسول الله کو نه نه نه نه کعب ابن اشرف ته د یو يهودي او د یو منافق په خپل مابین کې پس خبره جګړه رااله يهودي وی رااله ستا په پیغمبر فیصله کوي نه کعب ابن اشرف او کعب ابن اشرف په پیسې ټکو په پیسو به فیصله کولې پیسې به واغشتلو بس دغه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 د یسدون لپاره مفعول مطلق دی فكيف فسنگ دای حال اذا صابتم مصیبت کله چې ورته رسیږي د عمر د الله سره چې سرال ته پریوتو دا نور خپلوان بیا چې شروع کی بما قدمت ثم جاءوك بیا دې تا تراشی يحلفون بالله والله بالله وای چې ان اردنا الا احسانا وتوفیقا موږ اراده نه وکړي بالمحاکمه الى عمر نه چې عمر ته بیا راو زموږ مقصد احسان او توفیق چې په کوچلو او په کوچدو باندې فیصله وشي اولائک دا منافقان دی یعلم الله الله تعالی په جنی ما نفاق فی قلوبهم چې د پړونو کې ده فاعرض عنهم مخته واړه واده یو درمه منه حضرت عمر خکړي چې کفاره ورته لګول فارد عنهم دین اعراضک وعظهم او دیت نصیحتک وقل لهم او دوی تا فی انفسهم پنفسنا د دوی کې قول مؤثر ویرا کبه ما انده کار کول بیا مو دغه قول بلیغ نه مراد وعید دی وعیدات ورته بیان کړه وما ارسلنا من رسول موږ نه لګلې پیغمبر الا مگر دې د پاره لیوتا چې دا خبره ومنل شي باذن الله ولو انهم اذ ظلموا او کچره دې زیاته او کې په خپل ځانونو باندې جاءوکا ایمتا ترا دی خدای دې تاسو ما غدایونه قبول کړي ډېر خلک ناس دي د قران مجید تلاوت کوي یو سړی راغی عربي او وی السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله او سمعت الله یقول الله تعالی قران مجید کې وی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا زدا الله نبخنا بخنه او ته شفاعتك اشعار دا اوس هلته موجود دي لیکل شوي دي ترکو زمانه کې اب وی وای چې ما رسول الله مبارک خوب کې وکړو راته وی چې دی عربی ته اوایا چې الله تبارک وتعالى د ګناهونو معاف کړي ورته اوایا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول پیغمبر باندې د پاره بخنه غواړي بیا به مومي الله تعالی توبه قبل ورکړي مهربانا فلا وربك لا يؤمنون بل خبر نه مگر دا کلمه دا د قسم نمخ کې د تاکید د پاره دی بلې خبره نه وربک نمان استا پر قسم دې ایمان نه راړي دای پورا مؤمنان نه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 يؤمنون طالب پشپک ګنټه کې پرچوري کې سبق کې باندې شپږ وایته تللی فلا وربک بل بیا دا خط ګوري پاره ټیم دغه کوي طالب عمر اوسګار سره په دنیا کې بل نشته زماره قسم استا پر دای کامل مؤمنان نګر دي حتا یحکموک تر دې چې دای حکم منی تا فيما شجر بينهم فاغه مسله کې چې دای ما بین کې واقع ده فيما وقع بينهم رسول الله فیصله وکړه آمنا وسر یا ډیر خوشاله شو قسم دې ډېر یخ شو چې دا رسول الله فیصله مو واورید دې ته وای ایمان ثم لا یجدو بیا دې نمومي پس تشریف فیصله نه رستو فی انفسهم پړونو خپل کې حرجن تنګي خوشاله ډېر خوشاله مما دا فیصله نه قضیت به